بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لویو معجزو څخه یوه هم د شق القمر معجزه ده پیغمبر علیه الصلاة وسلام په منا کې تشریف درلود او هلته د کفارو او د مشرکینو یوه لویه ډله هم موجوده وه کفارو د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه د غوښتنه وکړه که ته په واقعي توګه باندې پیغمبر یې او الله رالیږلی یې نو ته موږ ته څه معجزه راوښیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تاسو آسمان ته وګورئ کفارو چې کله آسمان ته وکتل نو د رسول الله په اشاره باندې سپوږمۍ دوه ځایه شوه دوه ټوټې شوه نیمه ټوټه یې د مشرق طرف ته لاړه او نیمه ټوټه یې د مغرب طرف ته لاړه هلته یو غر موجود و چې هغه غر د سپوږمۍ د دواړو ټوټو په منځ کې راغی خو بیا هم کفارو او مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه ونه منله او ویلې چې دا سحر دی ته په حقه باندې پیغمبر نه یې نو ځکه الله رب العزت په سورت قمر کې فرمایي اقتربت الساعت وانش قمر وان یرو آیتا یعرضو ویقولو سحر مستمر الله وایي قیامت رانږدې شه او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه او که دغه د قریشو کفار د الهي قدرت یو دلیل او علامه وویني د هغه څخه مخ اړوي او انکار کوي الله ته وایي تاسو دغه اور ته صبر کوئ او کې نه کوئ دغه دواړه صبر کول او نه صبر کول دواړه تاسو ته یو شی دی برابر دی تاسو ته به ضرور د هغه کار او د هغه عمل جزا درکول کیږي چې تاسو په دنیا کې کوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزې سره سپوږمۍ دوه ټوټې کیږي خو بیا هم هغه عنادي او حسدي مشرکین وایي چې دا سحر دی دا حقیقت نه معجزه نه ده همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لویو معجزو څخه د اسرا او معراج سفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته جبرائیل علیه السلام بوته دغه زننه رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام سره دنیا د آسمان ته او د هغه ځای نه اوم آسما ته حتی تر سدرت المنتها پورې رسول الله لاړه هلته په رسول الله باندې او د هغه په امت باندې پنځه وخته منځونه فرض کیږي بیرته راښکته کیږي دغه ټول سفر د شپې په یوه حصه کې و رسول الله چې کله بیرته راګرځي خوب هم کوي چې کله سهار کیږي نو د دغه خبر دغه واقعه رسول الله د مکې مکرمې کفارو ته بیانوي کفار ورته وایي چې اوس د ستا دروغ معلوم شول ستا خبرې د قبلولو وړ نه دي ځکه موږ په یو میاشت کې بیت المقدس ته رسیږو او میاشت کې د بیت المقدس نه بیرته راګرځو او ته د شپې په یوه حصه کې هلته هم لاړې انبیاو ته د امامت هم وکړه او د هغه ځای نه تر اوم آسمانه پورې لاړې او د هغه ځای نه بیرته هم راغلې د شپې په یوه حصه کې کفارو د یو بل سره نارې کړې حتی مسلمانان یې هم را وغوښتل چې راشئ د ستاسو د نبي العیاذ بالله دروغ واورئ ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله نږدې ملګری و هغه هم راغی کفارو ورته ویلې چې تاسو غوږ ونیسئ ستاسو ملګری څه وایي ابابکر صدیق ورته ویلې چې څه وایي مشرکینو ویلې چې پیغمبر دا وایي چې زه بیګا شپه په یوه حتر بیت المقدسه پورې لاړم او هلته مې انبیاو ته امامت وکه د هغه ځای نه تر اوم آسمانه پورې لاړم او پنځه منځونه زما او زما په امت باندې فرض شول بیرته راغلم ابابکر صدیق ویلې که دا رسول الله ویلی وي دا یې رښتیا ویلی دي نو د هغې ورځې نه وروسته ابابکر صدیق صدیق وبللی شو ابابکر ته د دغه ثابت او خالص ایمان په سبب ټول خلک صدیق وایي اوس کفار او د مکې مشرکین رسول الله نه پوښتنه کوي که ته بیت المقدس ته تللی ته د بیت المقدس نښې نښانې موږ ته ووایه چې هلته څو دروازې دي څو کړکۍ دي او څو ستنې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله مشرکینو دا پوښتنه وکړه نو دومره سخت زه پریشانه شوم چې په ټول عمر کې دونه نه پریشانه شوی ځکه هلته زما هدف د بیت المقدس د دروازو کتل د کړکیو او د ستنو کتل نه ول ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف هلته د ستنو کتل د کړکیو کتل او د دروازو کتل نه ول نو رسول الله وایي چې زه دومره پریشانه شوم چې په ټول عمر کې دومره پریشانی کله په ما هم نه وه راغلې دغه و چې الله رب العزت بیت المقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو ته راښکاره کوي او هره پوښتنه چې مشرکین او کفار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر یوې جواب په بیله بیله باندې ورکوي حتی د خپلې قافلې پوښتنه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې قافلې احوال هم ورکوي او دا ورته وایي چې ستاسو د قافلې په مخه کې سور اوښ را روان دی او په دغه ورځ به رارسیږي او واقعیت هم همدا شان شو لکن بیا هم مشرکین د رسول الله علیه وسلم دا معجزې نه مني او ایمان نه راوړي او د پیغمبر رسالت نه مني لکه چې الله رب العزت فرمایي و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها که دغه مشرکین او کفار د الهي قدرت ټول دلایل وویني بیا هم د دوی د عناد په سبب ایمان نه راوړي ځکه د مخکې نه دوی د نه منلو او د انکار قصد او اراده کړې وه الله رب العزت دې موږ ازلي بدبخته نه ګرځوي لکه څنګه چې کفار یې ازلي بدبخته ګرځولي ول چې د الله رب العزت د قدرت نښې نښانې ټولې لیدلې پیغمبر علیه السلام د رسالت او حقانیت معجزې ټولې لیدلې خو بیا هم هغو بدبختو کله ایمان نه راوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه بله معجزه دا ده چې کله غزوه د خیبر کې خیبر فتح کیږي نو هلته د یو سردار لور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته میلمستیا کوي او هغه پسه چې دوی ته کباپیي او پخیي په هغه کې ټول زهر ګډوي او رسول الله ته دعوت ورکوي چې ته راشه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د اصحابو کرامو ورځي د هغه دعوت او د هغه میلمستیا مني پیغمبر علیه السلام وسلام او صحابه کرام د هغه نه خوراک شروع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ګوله او یوه مړۍ خوري چې کله دویمه ګوله د غوښې راپورته کوي په خپل هغه غوښه نارې وکړي چې لا تاکلني فاني مسموم یا رسول الله هی د الله رسوله ما مخوره زه مسمومه یم په ما کې زهر اچول شوي دي او یو صحابي چې د هغې غوښې نه استفاده کوي هغه خوري هغه په شهادت باندې رسیږي ان تر دې چې رسول الله فرمایي چې د ژوند آخري شېبو پورې هغه زهر چې ما په خیبر کې خوړلي و د هغه درد او د هغه هغه تکلیف زه احساسوم نو دا د رسول الله معجزه وه چې هلته کباب شوې غوښې نارې وهي چې لا تاکلني فاني مسموم تا ما مه خوره یا رسول الله زه په زهرو لړلی شوی یم دا هغه معجزې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې دلالت کوي خو څوک یي چې ویې مني قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه معجزه دا وه چې په مسجد نبوي کې د خورما د ونې یوه تنه ولاړه وه حاجي صاحبانو به هغه لیدلي چې هغه ته ستون حنانه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مسجد نبوي ته لاړ نو د هغې خرما تنې ته به تکیه لګوله او صحابه او کرامو او مسلمانانو ته به وعظ و نصیحت او تبلیغ کوو وروسته بیا د انصارو د انصارو نه یو صحابي راوچت شه رسول الله ته منبر جوړ که چې هغه منبر درې زینې درلودلې هغه منبر مسجد ته راوړ نو وروسته د دې به چې رسول الله کله خطبه ویله واز و تبلیغ به کوه نو د هغې خورما تنې ته به تکیه نه لګوله بلکې رسول الله به په دې منبر باندې درېده نو په لومړي ځر چې رسول الله دا د خورما تنه پرېښودله او هلته منبر ته لاړه نو خرما تنې دړه شروع کړه داسې جړلې چې په حدیثو کې راځي لکه یو ماشوم چې د مور پیو پسې دغسې د جړا آوازونه د خرما د تنې نه راتلل د رسول الله په فراق کې جړلې داسکې زګیروي به شروع کړل لکه چې ماشوم ژاړي دغسې زګیروي به د دې خرما د تنې نه ختل رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکتش او د هغه خرما تنې ته ورغی هغه یې په غیږ کې راونیوله او داسې آراموله لکه مور چې د خپل ماشوم آراموي او رسول الله دا ورته ویلې چې ته به ما سره په جنت کې نو وروسته د دې نه د هغې خرما د ونې د خرما هغه تنه چې رسول الله به ورته تکیه لګوله د هغې ژړا او د هغې زګیروي په آرام شول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې د خرما ونه د رسول الله په فراق کې جاړي او د هغې نه د جړا او د زګیرویو اوازونه پورته کیږي بله معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د قضای حاجت لپاره صحرا ته ووت ابي هريره فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وسلام داسې د پناه او مستور ځای پیدا نه که چې هلته لاړ شي او قضای حاجت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خړ ته ورکوز شه نو هلته څو ونې لرې لرې وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغو ونو ته په خپل لاس باندې اشاره وکړه چې راشه ابي هریره فرمایی چې قسم په الله چې هغه ونې داسې را روانې شوې لکه سړی چې په ځمکه باندې روان دا د خوړ ځمکه به یې راشکوله رسول الله طرف ته را روانې وي او د رسول الله مخته ودرېدلې بلې ونې ته رسول الله اشاره وکړه هغه هم راغله هغو دواړو ونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر وکړ بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو دواړو ونو ته د تللو اشاره کوي بیرته ونې روانیږي او خپل ځای ته ځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې د الله ورکړې وي چې ټولې دال وي د رسول الله په حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر باندې ولاکن ځینې داسې کفار و چې هغه ازلي بدبخته ول د هغو ایمان په برخه نه و نو هغوی مغسې په خپل کفر او شرک او بدبختی کې پاتې شول په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله هم ایمان رانوړ بله معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني سلایم د قبیلې څخه یو کس مکې مکرمې ته راغی کله چې هغه مکې مکرمې ته راغی نو قریشو ورته وویل رسول الله ورته ښوده چې نعوذ ساحر او جادوګر دی پام کوه چې د دې خبره کله وانه وري رسول الله ورته چې دا جادوګر او ساحر دی پام کوه چې دې خبره کله وانه وري ځینې حاسدین او کینهګر اوس هم شته دی چې ځینې علما کرام خلک د الله رب العزت کلام ته د الله دین ته رابلي د الله رب العزت د کلام او د رسول د حادثو په رڼا کې ځینې حاسدین دا هم وایي چې تاسو د دې خبره مه منئ نه پوهېږم چې په څه دلیل د دې شخصي ګټې تر پښو لاندې کیږي د لاسه یې ځیکه څنګه نو د هغه بني سلیم د قبیلې څخه چې هغه کس کله مکې مکرمې ته راغی نو د مکې قریشو او کفارو ورته ویلي رسول الله ورته ښوده چې د دې خبره وانه ورئ دا جادوګر ساحر او کاهن دی خبرې واورئ په خپل سحر سره ستا او ستا د کورنۍ په منځ کې جلاوالی راولي نو دا سړی چې کله حرم شریف ته ورغی ویلیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اصحابو کرامو ناست دی هغه سړی مخامخ ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې په الله قسم د ځمکې په سر مې د هر چا نه ته بد راځئ دا د بني سلیم قبیلې سړی رسول الله ته دا خبرې کوي تاسې د رسول الله صبر ته ګورئ د هغه حلم و بردباري ته ګورئ او که ستا قوم نه نو ته به ما وژلی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا ته شاهدي ادا کوې چې زه رسول الله یم هغه سړی ورته څه وایي زه غواړم چې زه تا حلال کړم تا ووژنم او ته ماته دا خبره کوې چې ته شاهدي ورکوې چې زه رسول الله یم نو دې سړي سره یوه سمساره په لاس کې هم وه په جیب کې چې هغه یې په لاره کې چیرته نیولې وه رسول الله ته وایي که دغه سمساره ایمان راوړي زه به ایمان رانه وړم که دا سمساره هم ایمان راوړي زه به په تا کله ایمان رانه وړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې سمساره کومه ده چې ته دا خبره کوې هغه ویل چې سمساره زما په جیب کې ده رسول الله ورته ویل چې هغه سمساره راوباسه هغه سړي سمساره د خپل جیب نه راویستله رسول الله ورته وایي چې ای سمسارې زه څوک یم رسول الله وایي ای سمسارې زه څوک یم سمسارې ورته ویلې ته رسول الله یې ته د الله رسول یې هغه سمساره ایمان راوړي رسول الله پیژني اما دا هغه بدبخته ظالمان دي چې هغو به تل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم زوروه کله به هغه ته جادوګر ویلې کله به هغه ته شاعر ویلې کله به رسول الله ته لیونی ویلې او هغه ښکاره معجزې چې د رسول الله په حقانیت او په رسالت بلال وي ونه به هم او دې ته به هم سحر ویلي نو هغه سمساره چې د جیبه راوباسي رسول الله ته پوښتنه کوي چې سمسارې زه څوک یم هغه ورته وایي ته رسول الله یې خو دا ظالم او بدبخته بیا هم رسول الله نه مني دا د رسول الله کاره معجزې دي بله معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وسلام چې کله څوارلس سوه صحابه و کرامو سره مکې مکرمې لور ته حرکت کوي پاره د عمرې ادا کولو چې کله حدیبیې ته رسیږي نو صحابه کرام د تندې نه شکایت کوي چې موږ تږي یاستو څه نشته اوبه نشته چه ویسکو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صرف د اوداسه اوبه وې چې په یو مشکوله کې هغه اوبه موجودې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو اوبو په لوښي کې خپل مبارک لاس کیښود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو لاسو څخه اوبه رابهیدلې تر څو چې د څوارلس سوه کسانو ټولو د دې اوبو نه استفاده وکړه ویې څکلې ان تر دې چې هغو خپل لوم د دې اوبو نه ډک کړ نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو دا هغه ښکاره معجزې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت بلد کوي او دا ټولې معجزې رسول الله ته چا ورکړې وي الله ورکړې وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا نه ساحر دی نه مجنون دی نه کاهن دی نه جادوګر دی بلکې په حقه باندې لیږل شوی پیغمبر دی د هغه چا چې ایمان په نصیب و الله رب العزت د هغه ایمان او د هغه هدایت غوښتی و نو د رسول الله بلنه یې ومنله او په هغه ایمان راوړ او هغه کسان چې بدبخته ول د حسد او د عناد او د کینې د وجې نه رسول الله ونه منه د هغه معجزې هم ونه منلې په خپل کفر او شرک کې پاتې شول ان تر دې چې په هغه خپل کفر او شرک باندې مړه شول الله د هغو ځای جهنم وګرځوه الله دې موږ ته اخلاص راکړي الله دې موږ ته صداقت راکړي چې هره خبره کوو په هغه کې دې زموږ د الله رضا مطلوب وي نه د خپل شخصي ګټې که زموږ مطلوب د الله رضا وي د خلکو اصلاح وي نو دا خبرې به تاثیر هم لري خلک به مني او که خپلو شخصي ګټو لپاره حق تر پښو لاندې کو سترګې پې پټې کو هم به په دنیا کې ذلیله ژوند تیرو او په آخرت کې به الله رب العزت څخه مسئول یو نو راشئ هر هغه کس چې زموږ په ټولنه کې د دعوت او د توحید نعره پورته کوي خلک د الله دین ته رابلي هغه سره مرسته وکړئ د دې پر ځای چې د هغه سره کینه او حسد مخته بوځئ او خلک د هغه د خبرو د اوریدلو نه منع کړئ د هغه مرسته وکړئ تر څو چې الله رب العزت موږ ته عزت د دنیا او آخرت را په برخه کړي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسې ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه